او د هغې تحمل او د هغې د ضبط صفت بیان شو په دویم مبحث کې د تحمل الحديث طرق هغه بیان شول دا رنګي سیغ د ادا اته طریقې وي د تحمل او دا غي د ادا چې کوم الفاظ و ذکر شول نو مبحث ثالث د کتابه الحديث وایي، اختلف السلف من الصحابة والتابعين فی کتابة الحدیث علی اقوال د سلف صالح د صحابه کرام او تابعینو په کتابة الحدیث کې مختلف اقوال دي ړومبنه قول فکرهها بعضهم بعض سلف صحابه کرام او تابعین د دې د کراهت قائلو چې احادیث به لیکل نشي په دې کې څوک دی ابن عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم أجمعين وأباحها بعضهم بعض دي كتابة الحديث لمباح ويلي أو داي جائز قرنلي منهم عبد الله بن عمر وأنس وعمر بن عبد العزيز واكثر الصحابه رضي الله تعالى عنهم اجمعين چې په دې کې دغه صحابه کرام عبدالله ابن عمرو ابن العاص انس ابن مالک عمر ابن عبدالعزیز او اکثر صحابه کرام چې دی د حدیث د لیکلو د جواز قائلو ثم اجمعوا بعد ذلك على جوازها وزال الخلاف د دین وروسته بیا د دی اجماع او اتفاق راغلی د په جواز د کتابت الحديث او کم اختلاف چې په صدر اول ابتدا کې نو ختم شوه ولو لم يدون الحديث في الكتب لضاع في الاعصار المتاخره لا سيما في عصرنا که د احادیث تدوین او کتابت نه وشوي نو په دې رستو زمانو کې به احادیث ضایع شوي وي خاص کر زمونږ په دې زمانه کې سبب الاختلاف فی حکم کتابته د دې حدیث په لیکلو کې سبب د اختلاف سره اولي صحابه کرام تابعین او اهل علم ابتدا کی مختلف وو چې آیا کتابت الحدیث جائز ده که نه مکروه ده وی وسبب الخلاف فی حکم کتابته انه وردت احادیث متعارضه فی الاباحه والنهی ځکه احادیث متعارضه ظاهرا داغي تعارض راغله په بعضی نه جواز معلومیږي او په بعضی کې دادي چې کتابت الحديث نه منه راغلي نو د دې د وجه نه د اهل علم د سلف په دې کې اختلاف حدیث د نهي سره ما رواه مسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن فليمحه حدیث د مسلم کې من راغلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی تاسو زمانه لیکل مکوي چا چې د قران کریم نه علاوه لیکل زمانه کړي نو دا د محو کی او ختم دی کی دارنګ نور احادیث او هر چې حدیث الاباحه ده ما اخرجه البخاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اكتبوا لابي شاه رسول الله صلى الله عليه وسلم یو خطبه ویلی و نو په هغې کښې دا ویلي وو چې ابو شاه چې دا د یمن نه صحابي راغلی وو رضی الله عنه ده مطالبه کړې وه چې دا ما له ولیکئ نو نبي علیه السلام حکم وکړو چې تاسو دا ابو شاه رضی الله عنه له ولیکئ وهناک احادیث اخرى فی اباحة الكتابه دارنګ نور حدیث هم راغلي دي چې په هغې کې دا دي چې کتابة الحدیث دا مباح او جائز دی منها په دغه روایاتو کې الاذن لعبد الله ابن عمرو بكتابه الحديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنهما له رسول الله صلی الله علیه وسلم د کتابت الحديث اجازت کړو حدیث په مسند احمد ابو داود وغیرہ کې راغلی دا صحابي وي عبد الله ابن عمر رضی الله عنه چې كنت اكتب كل شيء اسمعه من رسول الله صلی الله عليه وسلم اريد حفظه فنهتني قريش ما به هر شی د رسول الله صلی الله عليه وسلم نه چې اوریدو به مې لیکلو نو قریش زمنه کم دا ما دې د پر لیکل چې یادې کم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم را لوي اكتبوا فقال صلى الله عليه وسلم اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق رسول الله صلى الله عليه وسلم وی چې تلیک دا احادیث زما د په هغه ذات باندې قسم وی چې زما روح دغه په لاس کې دی زما د خلین حق خبري روزي د حق نه علاوه بل سن روزي ځکه قریشو ورله دا ویلي وو چې نبي علیه الصلاة والسلام بشر دی کله غوسه کیږي کله په حالت د خوشحالۍ کې وي کله په حالت د خفګان کې نو ته ولې هره خبره لیکې نبي علیه السلام ورلوي لیکه او قسم یې وخوړو چې زما د خولې نه حق خبرې روزي که زه په هر حالت کې نو په دې حدیث کې اباحت او اجازت د کتابه الحدیث راغلی الجمع بین احادیث الاباحه وبین احادیث النهی احاديث الاباحه او احاديث النهي کې جمع او تطبيق څنګه دی وی لقد جمع العلماء بين احاديث النهي وبين احاديث الاباحه على وجوه منها په مختلفو طرقو باندې اهل علم د دې احاديث په منځ کې جمع او تطبيق کړي قال بعضهم بعض داسې ویلي الاذن بالكتابه لمن خيف نسيانه للحديث والنهي لمن امن النسيان وخیف علیه اتکاله علی الخط اذا كتب دا اجازت د کتابت الحديث هغه چاله ده چې دا اندیشه او خطر وو چې حدیث بد نه ییر شي نو غل اجازت ورکړي چې تزان سره د احادیث لیکه او ضبط د دې په کتابت باندې کوه او دا نهي او منع چې راغلي د هغه چا د پاره ده چې د نسیان هغه په امن او هیر په نه راتله حافظه قوي و نو هغه له دا حکم دی چې ضبط د حدیثو ته په صدر کې وکا په خپل سینه کې محفوظ کا د دې لپاره چې ستا اعتماد په خط باندې پیدا نشي ځکه کم انسان لچ الله دا قوت ورکړي چې هغه یو شی حفظ کول شي په سینه کې محفوظ کول شي او د داغي لیکل شروع کی نو د اعتماد په لیکلو پیدا شي حافظه کمزوري شي ولې په ابتدا کې د قران کریم سره د احادیثو ګډوډېدل د دې خطر وه چې یو پاڼه کې دی د قران کریم آیات لیکلو بیا د احادیث لیکل نو رستو خلکو له بدا پته نه لګیدا چې کم قران کریم دی او کم حدیث دی نو دا یرا او اندیشه وا چې د دې اختلاط او ګډوډواله به د قران کریم سره راشي بیا به دا پته نه لګي چې قران کریم کم دی احادیث کم دي نو دا منوا کله چې دغه یره ختم شوه نو بیا اجازت ملاو شو چې تاسو احادیث لیکئ نو احادیث د اباحت دا ناسخ دي د احادیث د نهي د پاره ماذا يجب على كاتب الحديث څوک چې حدیث لیکي پاغه باندې څه لازم او ضروری دي وينبغي على كاتب الحديث أن يصرف همته إلى ضبطه وتحقيقه شكلا ونقطا يؤمن معهما اللبس کاتب الحديث لدا مناسب او ضروری دی چې د خپل همت دی طرف لوګرځي چې احادیث او ضبط بسنګ کوي څنګه به لیکي او داغه شکل او نقط بسنګي شکل نه مراد دا دی چې پاغي باندې بسنګ اعراب لیکي نقطې بسنګ لیکي ځکه ابتدا کې چې لیکل کېدل نو د عربو عادت دا و چې هغوی به نقطې په بعضې کلماتو باندې نه اچولې تا باندې به نقطه نه وه په نون کې به نقطه نه وه ثا باندې به نقطې نه وي دارنګ هغه به اعراب په دې کلماتو باندې نه سرګندولو نو کاتب الحديث لپکار دي چې د دې خبرو اهتمام وکي چې التباس ناراضي خاص کر په هغه کلماتو کې چې هغه کې د التباس او د ګډوډوالي اندې شوي لکه اوس تا دی ولیکل په داسې انداز چې پاغي کې نقطې نشته نو په دې کې د التباس اندیشه راځي چې دا با ده کنه دا تا ده کثا ده یا جیم دی بغیر د نقطې نه ولیکلو نو په دې کې التباس راځي چې دا جیم دی کدا حا ده که خا ده دغه شانتي نور حروف چې کوم دا غي په منځ کې تشابه او یو شانتي والي دی ويشکل المشکله او حرکات به کیدی په هغه کلمات مشکله باندې چې کوم مشکل کلمات دي نو په هغه باندې به حرکات کیدی لا سیما اسماء الاعلام خاص کر کم چې د اعلام او دروات نمونه راغلي دي په دې باندې با د دې ضبط وکي په دې باندې با حرکات کې دي د سوجنه لانها لا تدرك بما قبلها ولا بما بعدها ځکه د دې ادراک په ماقبل او مابعد سره نه کېږي. د سیاق او د سباق نه تاله دا نه معلومېږي چې دا نوم څنګه دی. وان يكون خطه واضحا على قواعد الخط المشهوره او خط به د قواعد الخط المشهوره په قواعد باندې به ځان له قواعد او مصطلحات نه جوړي چې صلات او سلام باندې دې محافظه کوي چې کله د نبی صلی الله علیه وسلم نوم ذکر شي ولا يسأم من تکرار ذلك د دې د تکرار نه ستړی کیږي نه چې بار بار د نبی علیه الصلاۃ والسلام نوم راځي نو دې ورسره علیه الصلاۃ والسلام یا صلی الله علیه وسلم لیکي ولا يتقيد في ذلك بما في الاصل ان كان ناقصا د دې ځان مقید کینا په اصل باندې کاغې کې نقصان راغلی چې دی د یو اصل نه لیکل کوي نو په هغې کې د نبی صلی الله علیه وسلم د نوم سره صلات و سلام نه د لیکل شوی نو دی د ځان په دې نه مقید کوي چې څنګه اصل کې دي نو دغه شان به زه په دې فرع کې لیکم بلکې دی د صلات و سلام لیکي وكذلك الثناء على الله سبحانه وتعالى كعز وجل د الله رب العالمین نوم چې ذکر کینو عز وجل یا نور د ثنا الفاظ دي ذکر کوي تبارک وتعالى وكذلك الترضي والترحم على الصحابه والعلماء صحابه کرام له ترضی ذکر کوي او په علما باندې ترحم ذکر کوي رحمه الله او صحابه سره رضی الله عنهم ويكره الاقتصار على الصلاه وحدها دا خبره مکروه د اهل علم بد ګڼلې چې د نبی صلی الله علیه وسلم نوم سره د صرف سلام صلات ذکر کی علیه الصلات بلکې سلام بم ذکر کوي او التسلیم وحده يا صرف سلام ذکر کی عليه السلام وای بلکې دواړه به ذکر کوي کما يكره الرمز اليهما بصاد اهل علم دام بد غنلې مکروه دي چې دی له صرف په صاد سره اشاره وکي و نحوه یاد دي پشان مثل صلعم صاد لام عين ميم ليکي وعليه ان يكتبهما كاملتين ضروری دی کاتب الحديث لا چې دا صلات و سلام دی کامل لیکي چې دا خپل کتاب را واخلي او د استاد دغه کتاب سره مقابله او مقارنه کړي چې ما نه خو پکې څه کمې به شي نه ده شوی زیادت او نقصان خو نه راغلی اگر که په طریقې د اجازت د استاد نه احادیث راغستی وي استاد یو شاګرد لا د معین احادیث اجازت ورکو نو دل پکار دي چې د استاد نه کتاب راواخلي او دی د هغې مقابله د خپل لیکلو سره وکي وکیفیت المقابله ان يمسك هو وشيخه كتابيهما د مقابله کیفیت بسی چې دا طالب او د استاد دواړه خپل کتابونه راواخلي حالت تسمیع چې کله دی د احادیث استاد له اوري دی لګیا دی احادیث وی استاد خپل کتاب نیول دی او طالب هم د خپل کتاب نه لګیا دی نو که څه کمې به شي چې غلر کی ويکفي ان يقابل له ثقة آخر في اي وقت دا هم کافي دي چې يو بل ثقه له دا کتاب ورکړي او هغه ورله مقابله وکړي بل يو ثقه او ضابط ته هغه له دا کتاب ورکړي چې دا د استاذ د هغه اصل سره وګوره يا تا چې کوم اصل د استاذ نه ليکلی دی او د هغې سره دې مقارنه کړې د هغې سره دا وګوره حال القراءة او بعدها د قراءت په حالت کې يا د قرات نه وروسته کما یکفی مقابلته بفرع مقابل باصل الشیخ لکه څنګه چې دا خبره کافی ده چې د دې مقابله وکي د هغه اصل سره چې د هغه مقابله د اصل الشیخ سره شوی بل یو ثقه طالب دی هغه د استاد نه لیکل کړي دي او د استاد د لیکلو سره هغه مقابله کړي نو دا ضروری نه چې د استاد غ اصل را واخلي د دې طالب دا چې کم اصل دی چې د اصل سره مقابله کړي دا غي سره د خپل اصل مقابله کړي اصطلاحات فی کتابت الفاظ الاداء وغیرها هغه اصطلاحات چې د ادا په الفاظو کې لیکل شي یا د دین علاوه غلب على كثير من كتاب الحديث الاقتصار على الرمز في الفاظ الاداء فمن ذلك انهم يكتبون وي اکثر کاتبین د حدیث جدي دی په بعضې رموزو باندې اکتفا کوي چې کله احادیث ادا کوي نو دغه رموز نه دادي چې دی لیکي حدثنا د حدثنا په ځای باندې لیکي ثنا او نا صرف ثا او نون لیکي یا صرف نا لیکي نو دا تخفیف دی او رمز دی د حدثنا د پاره او د اخبرنا د پاره دی رمز او تخفیف داسې لیکي انا او د له دا جایز نه دي چې د په نطق د رسم مطابق کی رسم جدا ده تخفیفا لیکل شوی تلفظ او نطق به په کاملا کیږي تحویل الاسناد الى اسناد اخر یو سند چې بل داغي تحویل او انتقال کیږي يرمزون له بحا نو کتاب الحديث کاتبین د حدیث او اغیل رمز د حالی کی وينطق القارئ بها هكذا حا او چې کم قاری د حدیث دغه په نطق داسې کوي چې حابه وي او بعض اهل علم وي چې داسې به وي تحویله خو راجح قول کم چې د مشارق او اهل علم د جمهور قول نو غي وي حای تحویل نه تعبیر صرف په دې سره کوي ها لکه حدثني فلان وفلان وفلان نو بیا په احادیث او اسانید کې راغلي وي ها وحدثني فلان عن فلان بعضی وایي چې په دې باندې بنطق څنګه کوي تحویل خو صحیح قول دا دی چې په دې باندې بنطق د حا کیږي جرت العاده بحذف كلمه قال ونحوها بين رجال الاسناد خطا دام د اهل علم او د کاتبینو د حدیث عادت ته چې د قال دا کلمه کله حذف کړي د اسناد د غریجالو په منځ کې خطن خطن قال نه لیکلي قال اخبرنا مالک د یوسف نه پس قال دلته کې محذوف ده خدا حذف صرف رسما او کتابتا ده هر چې تلفظا او نطقا ده نو په دې باندې به تلفظ او نطق کیږي کما جرت العاده بحذف انه لکه څنګه چې د دې کاتبینو عادت په دې باندې جاری دی چې دی انه حذف کوي فی اواخر الاسناد اختصارا د اسناد په اخر کې بنا بر اختصار مثل عن ابي هريره قال په طلب الحديث کې رحله او سفر کول دا هم د اهل علم وتیره او طریقه ده او د مخکې نه د انبیاء کرامو د صحابه کرامو عادت سابقه او سنت ته لقد اعتنى سلفنا الصالح بالحديث عناية ليس لها نذير وی اهتمام کړی زمون د دین مشرانو چې کوم د حدیثو امامانو په دې رحلی باندې چې داغي سره نظیر نشته چې د یو یو حدیث د پاره به په میاشتو میاشتو سفرونه کول وصرفوا في جمعه وضبطه من الاهتمام والجهد والوقت ما لا يكاد يصدقه العقل د دې په جمع او د دې په ضبط کې دومره اهتمام او کوشش کړی دی د خپل علاقې د خپل کلی د هغه شیوخو نه احادیث را جمع کړل د هغوی علم به واغستو نو بیا به سفر کولو لرې لرو کلو لا نږدې کلو لا د دې لپاره چې د حدیث تحمل وکړي احادیث د کی د دغه شیوخو نه فيتجشم مشاق السفر ويتحمل شظف العيش بنفس راضيه نو د سفر هغه مشقتونه به برداشت کوله هغه سختۍ او لوږې تندې د ژوند به یې تېرولې، ښه په خوشحالۍ سره، دې لپاره چې د حدیث تحمل وکړي. وقد صنف الخطیب البغدادي کتابا سماه الرحلة فی طلب الحدیث خطیب بغدادي رحمة الله علیه الرحلة فی طلب الحدیث په نوم باندې یو کتاب لیکلی، جمع فیه من اخبار الصحابة والتابعین فمن بعدهم فی الرحلة فی طلب الحدیث ما یعجب الانسان لسماعه. چې پاغي کې د صحابه کرامو رضی الله عنهم او د تابعین رحمهم الله د دین رستو چې کوم اهل علم ني دا غي واقعات او اخبار ذکر کړي چې انسان دا غي نه تعجب کوي چې د حدیث د طلب د پاره دی کوم رحلي او سفرونه کړیو فمن احب سماع تلك الاخبار الشائقه د چا چې خوغی چې دغه ګران ګران خبرونه دی واوری فعليه بذلك الكتاب نو دغه کتاب مطالعه دی وکي فانه منشط لطلاب العلم شاحذ لهممهم مقو لعزائمهم ځکه دا کتاب طالبان دا غي نشاط او چستی پکې پیدا کوي او دا غي همتونه راپورته کوي دا غي عزائم قوي کوي تدوین السنه چې کوم مونږ تلخیص کړل نو هغه بیا د اسامه مولي صاحب سره شته پی ډی اف کې به مرګرو له ولېږل چې مستفید شي تینا پاره کې دا مسائل مفصل ذکر دي انواع التصنیف فی الحدیث په حدیث کې چې اهل علم کوم تصانیف کړی دي دا غي مختلف انواع دي ويجب على من يجد في نفسه المقدرة على التصنيف في الحديث وغيره أن يقوم بالتصنيف واجب او لازم دی په هغه چا باندې چې هغه په ځان کې دا قدرت وس او طاقت مومي چې زه په احادیثو کې تصنیف کول شم تالیف کول شم چې د سلیکلو کې وذالک لجمع المتفرق وتوضيح المشكل چې کوم متفرق احادیث دي چې دا یو ځای لراجمه کی چې طلاب الحديث له داغې نه استفاده په اسانه باندې ممکن شي و اقل وقت او په لږ وخت کې غي دا استفاده کول شي وليحذر من اخراج كتابه قبل تهذيبه وتحريره وضبطه او پکار دي چې طالب الحديث د دین ویریږي چې د دې کتاب د بار خلکو لروزي د لا تهذیب تحریر او ضبط نه کړي او دا غینه مخ کې کتاب خلکو لروباسي وليكن تصنيفه فيما يعم نفعه وتكثر فائدته او تصنیف د پاغه سکیو کی چې داغي فائدہ عام وي او فواید داغي كثير وي هذا وقد صنف العلماء الحديث على أشكال متنوعة فمن أشهر أنواع التصنيف في الحديث ما, ينا ما يلي علماء د حديث مختلف تصانیف کړي دي نو دا غي اشهر انواع د تصانیف دادي ړومبنه الجوامع جوامع وی جمع جامع دا د جامع جمع دا او جامع سلوي كل كتاب يجمع فيه مؤلفه جميع الابواب دا هرغه کتاب د حدیث لوي چې دا غي مؤلف او مصنف باغی کې ټول ابواب د دین د احکام او د عقاید راجمه کړي وي اته انواع پکې ذکر کړي وي غا اته انواع سدي من العقائد والعبادات دریم المعاملات سلورم سیر پنځم المناقب شپږم الرقاق وم الفتن او اتم اخبار یوم القیامه نو په دې اتو انواع د علم باندې چې کوم کتاب مشتمل وي د حدیثو نو هغه نه اهل علم تعبیر کوي په جامع سره لکه جامع الترمذی شو او جامع د امام بخاری رحمت الله علیه شو الجامع المسند الصحيح المختصر من امور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وايامه و دا امام بخاري د كتاب د صحيح نوم مثل الجامع الصحيح للبخاري المسانيد جمع مسند دا د مسند جمع دا مسند سلوي كل كتاب جمع فيه مرويات كل صحابي على حدة من غير النظر الى الموضوع الذي يتعلق فيه الحديث مثل مسند الامام احمد بن حنبل مسند هر هغه کتاب لوي چې پاغي کې د هر صحابي مرويات جدا جدا په یو ځای کې جمع شوي بغیر د دې چې نظر وکړي شي داغه موضوع ده چې دا حدیث د کومې موضوع سره تعلق ساتي د طهارت سره د صلات سره د زکات سره ده دا پکې ملحوظ نظر نه وي صرف د صحابي حدیث په یو ځای کې مستقل راجمه کې لکه د ابو هريره رضی الله عنه روایت چې د هر یو باب او موضوع سره تعلق ساتي خو په یو ځای راجمه کې بیا د ابوبکر رضی الله عنه د عمر رضی الله عنه د غشانته نو دی له مسند وایي لکه مسند الامام احمد ابن حنبل چې دا پدې کې معروف کتاب دی یا نور مسانید پکې راغلي السنن وهي الكتب المصنفه على ابواب الفقه دریم نمبر سنن دي وای دا غ کتابونو لوي چې د فقه د کتاب د فقه د ابواب په ترتیب باندې د دې تصنیف شوی لتكون مصدرا للفقهاء في استنباط الاحکام د دې لپاره چې دا مصدر شي د فقهاو لپاره د احکام په استنباط کې چې غي دی له رجوع کوي وتختلف عن الجوامع في انها لا يوجد فيها ما يتعلق بالعقائد والسير والمناقب وما الى ذلك د جوامع نه د دې اختلاف په دې راځي چې په جوامعو کې خو عقاید او سیر او مناقب هم ذکر کیږي او په سننو کې دا شی نه وي هغه کې صرف هغه احادیث وي چې هغه د احکام سره تعلق ساتي او ترتیب داسي وي لکه څنګه چې د کتب الفقه ترتیب دی ابواب الفقه څنګه ذکر کیږي اول طهارت وي بیا صلات وي او دغه شان ورپسې زکات او دغه ورپسې ذکر کیږي بل هي مقصوره على ابواب الفقه واحاديث الاحکام دا د فقه په بابونو او د احکام په احادیث باندې مشتمل وي لکه سنن د ابي داود دارنګ سنن د ابن ماجه سنن د امام نسائی او د امام ترمذی رحمت الله علیه دا کتاب چې د لدا امتیازي حیثیت حاصل چې د جامع وي معجم هرغه کتاب لوی چې د هغې مؤلف د دې احادیث د خپلو شیوخو په اسماو باندې مرتب کړي وي او دا اسماء د شیوخو څنګه ذکر کوي غالبا په حروف هجا باندې د کم شیخ په اول کې چې الف راځي نو داغه نشورو کیه داغه احادیث ذکر کی بیا د کم شیخ په اول کې نوم په اول کې چې با راځي نو داغه احادیث ذکر کی بیا د ثا وهلم مجره تر اخر پورې پنځم نمبر العلل کتب العلل هي الكتب المشتمله على الاحاديث المعلوله دا هغه کتابونه لوي چې دا مشتمل وي په احادیث معلوله باندې هغه احادیث چې پاغي کې علت خفیه موجود وي چې ظاهر د اسناد د اغي نه سالم وي خدا صحت د حدیث له قدح او نقصان ورکي لکه مخکې په تعریف د علت کې ویل شوی مع بیان عللها سره د دې نه چې د هغې د علتونو بيان کوي، وذلک مثل العلل لابن ابي حاتم والعلل للدارقطني، لکه علل د ابن ابي حاتم شو او دارنګه د دارقطني علل شو. الاجزاء جمع جزء دارنګه بل د انواع د تصنیف نه په علم حدیث کې اجزا دي چې دا جمع د جز دا او جز سلوي کل کتاب صغير جمع فيه مرويات راو واحد من روات الحديث هر هغه وړوکی کتاب لوي چې د یو راوي مرویات پاغي کې جمع شوي مثلا احادیث د امام زهری دي نو دا په یو ځای باندې راجمه کې یا احادیث د سعید ابن المسیب دي په یو ځای راجمه کې نه دی له جزوي او جمع فيه ما يتعلق بموضوع واحد على سبيل الاستقصاء یا د یو موضوع متعلق احادیث دي هغه په سبیلی د استقصا چې ټول احادیث په یو ځای راجمه کې د باب روایت نو دی لم جزوي چې د دې حديث اسانيد کوم دي کومو کومو کتابونو کې راغلي دي او مقيدا لها ببعض الكتب یا د بعضي کتابونو تقييد کړی چې زب اطراف د شپږو کتابونو ذکر کوم د بخاري د بخاري مسلم د صحیحینو او د سنن اربعو یا دا وایي چې د کتب تسعو چې د شپږو کتابونو سره موطا او مسند احمد او سنن د دارمیم کی هر هغه کتاب لوي چې د دې مؤلف په دې کې احادیث را جمع کړي چې په بل کتاب باندې د هغه استدراک او نیوکه کړي مما فاته على شرطه چې دا غنه فوت شوی دا په شرط باندې مثل المستدرك على الصحيحين لأبي عبد الله الحاكم لك مستدرك على الصحيحين شو د امام حاکم رحمه الله مستدرک باندې پوه شوي چې یو مصنف په ځان باندې شرط لګولې چې زه به هغه احادیث په دې کتاب کې ذکر کوم چې په دې فلاني شرط باندې دا غي پراویانو کې دا شرط وي دا غي په متونو کې دا شرط وي نو دغه شرط رستنه عالم راواخلی او وایي چې تا خدا شرط په ځان لګولې دی خو د دې شرط موافق ګور فلانه فلانه حدیث تا او تا په خپل کتاب کې نه دی راوړی نو دی له مستدرک وایي دی په استدراک کړی المستخرجات نه هم نمبر مستخرجات دي چې دا جمع د مستخرج ده او مستخرج كل کتاب خرج فيه مؤلفه احاديث کتاب لغيره من المؤلفين باسانيد لنفسه ملخص او حاصل لدي تعريف د دې دا د مفهومه چې د بل احادیث په خپل سند باندې ذکر کې کل کتاب هرغه کتاب خرج فيه مؤلفه چې تخریج کی پاغه کې مؤلف احادیث کتاب لغیره د بل یو کتاب د احادیثو من المؤلفین د مؤلفینو نه به اسانید لنفسی په خپل اسانید باندې د بل احادیث په خپل سند باندې ذکر کی من غیر طریق المؤلف الاول بغیر داغه د سند نه داغه سند نه ذکر کړه ځان لسند وی وربما اجتمع معه فی شیخه کله کله دی جمع کیږي د دې اصل سره او د هغه په شیخ کې مثلا مستخرج په صحیح بخاری باندې دی نو د امام بخاری مثلا استاد دی ابو نعیم الفضل ابن دکینه نو دې ځکه د امام بخاری نه روایت نه نقل کړي خو د ابو الفضل د ابو نعیم الفضل ابن دکین نه روایت نقل کړي نو د امام بخاری د شیخ سره پکې یو ځای شو د مستخرجه